د قید ذکر کړو چې المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه د دې بلا شبهه څه مطلب دی ظاهر کې دادا چې دا متواتر ني متواتر وی هغه چې هغه کې شوبه نه وي نو چې یو ځل دی وی چې دا کارغه د نو ما وی ښا نو بیا دی چې وی چې دا کارغه د نو ما وی ښا نو بس ته کنه را کار خو مرزه لکه یو ځل وی چې متواترن شک پکې نو بیا دی بلا شوبتن تاجت سو ثوابه کې او ملاو کې ایمان تر کړي خدای دې وبخي انو بیان کو قدرتی زو تم د جمعې موزو موزونم زوم کې ناستم انو ابل اس سړې سړې غونته خبرې کولې نو بمون باندې ویرا دوم کو انو پاغي کې وی وی دې به وای چې مړی نه اوري په چې بیا شروع شي نو د بلې غاړې بشي چې مړی نه اوري نو بس وته وای چې خاکان روري چې یو ځل وی چې نه اوري نو وای ښا چې بیا دی وی چې نه اوري نو ما وی ښا چې بیا دی وی چې نه اوري نو ما وی ښا نو بس ته کنه راکاره خو مرزه کنه نو دا وی د کارغه کیسه به وسره بیا وکړه یو ځل وی چې کارغه دی نو ما وی ښا دا اوس لکه یو ځل وی چې متواتر متواتر وی هغه چې هغه کې څه نه وی د دې بلا شبهاتن څه مطلب دی دا سره ته بیا ذکر کړي اصل کې یو دی دا وی چې بس دا لنډ باندې ځانو خلاصول شي چې دا بلا شبهاتن قید اتفاقی دی قید احترازی دا مطلب نه لګینی چې متواتر دوه قسمه دی یو به شبهاتین دی او بل بلا شبهاتین دی خدای بیان کړی دی چې متواتر وی هغه چې هغه بلا شبه وی دا قید واقعی قید اتفاقی دی احترازی نه دی نام باردو زمونږ په دې مولیانو کې یو مولا دی چې ترګڼ مولای صاحب خصاف خبره باندې پوه شوې د خصاب مانوي چې ترګنده لکه چې ترې وګنډلې چمیار او داسې ټکه پکه به ځان له کول سبق پهم وي او داسې ځان له به چې کمدنو سپلای او ګنډلې چې ترګنډ مولای صاحب ناغه خصاب مولای صاحب چې دن داغه مذهب دا دی چې دا متواتر مشهور چې دی دا قسم د متواتر نه ګرځي خبر مشهور جدا دی او متواتر جدا دی نو مشهور کې لګون تا کې شوبه وي نو زمنګ په نسبانه دا متواتر جدا قسم دی او مشهور جدا قسم دی او د خصاب په نسبانه دا مشهور قسم د شان دی متواتر نه دی د متواتر کې هغه وی دوه قسمه لري یو متواتر به شبهتن نه او بل متواتر بلا شبهتن نه چې کم بلا شبهتن نه متواتر دی چې کم به شبهتن نه هغه دغه په نسبت باندې څه دی مشهور دی خو نوم هغه په نسبت متواتر دی زمون په نسبت مشهور دی هغه په نسبت دی متواتر دی د بلا شبهتن سره دغه متواتر به شبهتن نسو کو احتراز کو د خصاب په نسبت باندې دام سکیږي صحیح کیږي خو چې المصاحب کې الف لام احدی والے او ماحود په دې سره مصاحب د قرای سبا والے باغی کې چې لیکل وینو سوي متواتر وي دې بیا د المنقول او نقل متواترا بلا شبهه ته ضرورت تش بلا شبهه ته نه بلکې المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه دې ټول تاجته سو ځکه المصاحب کې الف لام عهدی شو او معهود په دې سره مصاحب د قرای سبا شو اناغي کې چې لیکلي نو سوي متواتری راي کې چې لیکلي سوي متواتر نو بیا دې ان منقورن غوتم ځای شو بس انسان جته وی بیان الواقع بیان گویا کې دې المنقول سره د المصاحب وضاحت کوي هغه څه کوي نو قید موزه شو قید څه شو وهذا كله على تقدير ان يكون اللام في المصاحف للجنس واما اذا كان للعهد نوفت تخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في المصاحف قرات غیر متواتره چې سدي نا په المصاحف سره شو خارج شو ويكون قوله المنقول عنه الى اخر بيان للواقع دا بیان د واقع شي مطلب بیا ما وي قید واقعي قید اتفاقی بشي احترازي به نشي وقيله دا غدریم جواب چې تاسو سماویلو چې کوي با قیل سره خو لکه د خوخه زنو جواب کړو وي د بلا شباتنی او پایدارا بلا شوبتنی و بلا شوبتنی و هغه دا ده چې دې سره بسم الله الرحمن الرحیم خارجي څه شي بسم الله الرحمن الرحیم قران دې کنه د اختلاف ته پکې څه دې پکې اختلاف شوبرا لګنه سره لا شوبا بس دی وای زمونږ بلا شوبې سره کار دی شوبې والا سره کار نه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم دی استو د پاره دا بلا شوباتن څه دی سره دی چې منقول په نقل چا سره دی متواتر سره دی په مصاحب کې راغلی دی منقول په نقل متواتر سره دی خو اختلاف ته پکې نو شوبه پکې څه شو رااله نو بلا شوباتین اختلاف د چانو شو بسم الله نو شو د دې وجنه وی وګوره دا سړی نه سم قابل مولا لري دا قیل والا وی وګوره د بسم الله نه منکر کافر نه دی منکر ته نه دی او ګوره تش په بسم الله موز نه کیږي یو سړی وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر نو تش په دې باندې مونږ نو که بسم الله الرحمن الرحیم قران مې نموز بپې کېده کنه معلومیږي دا چې دې قران نه دی ځکه په مونږ نه مولا جیونو یې آفرین په فکر غلام جان خلوی خو دې پوي کا خلوی دې پوي کا دا څه خبرې کوي ګورا بسم الله الرحمن الرحیم قران دی د هر صورت نه جز د کجز نه په دې اختلاف دی قران خو دی خدار صورت نه جز د جز نه دی اختلاف پدې کې دی نو د دې وجنا کچا د دې آیات نه انکار وکړي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د فاتحه آیات نه دی نو د کافرو نه دی ځکه د عالمانو اختلاف چې دا د صورت نه جز دیو کو نه دی دا دا دا کوپر د دی وجه نه دی چې عالمانو په کې سره راغی اختلاف راغی نو دی وجه کافر کیږي نه او دا موسیف نه کیږي نو خدای بندر دی وجنه نه چې ګني بسم الله الرحمن الرحیم قران نه دی خور دی وجنه چې موز له کم از کم واړه درې آیاتونه سدي پکار دي دا درې آیاتونه نه سدي کم نه سورته کوثر نه کم نه زګه په منځو نه کیږي دا د مولا جوون تحقیق مولا جوون زنده باد وقيل قوله بلا شبهه احتراز عن التسميه لان فيها شبهه ولذا لم يكفر جاهدها د دې وجه نه د کافر منکر ده دي ولم يجوز الاكتفاء بها في الصلاه او نه د جائز اکتفا په مانځ کې په دې باندې ولم تحرم تلاوتها للجنوب دریم پکې دا هم دي چې د جنوب د پاره د حایزي د پاره نو فساد د پاره چې کوم خزه چې کم دنو بچي راوړي داغي باندې د دې تلاوت حرام نه دی لکه بسم الله الرحمن الرحیم ویل شي وهو اسم لنظم المانا جميعا یا مولا جی ون صاحب د دې منار والا مقصود خداو چې د قران تعریف وشي نو تعریف پسې مرتبه رچا ده تسخیم تسخیم ورپسې تسخیم پکار دی تقسیم ورپسې څه دی پکار دی مونږه میان تقسیم ته تسخیم وایو چې دا پټه تسخیم کوي نو د دې اوس تقسیم پکار دی او نو تاور پسې سبل سو شروع کو چې قران مجید نوم د نظم دی د معنی دی یمن ار بابا دې ته پکې ساجتو دا اوس مل نظم ول معنا خو بس تعریف پسې مرتبه چاره تقسیم نه ورپسې کتاب الله تقسیم سکا شورو کا جواب تمهید لتقسیمه بعد بیان تعریفه نو خدای بندا تقسیم چې کوم نو روړ خو بده جوړولو غواړي کنه نو دې ته لار برابرو دا تمهید د رشاد لپاره زنو خلکو دا ویلو چې قران مجید نوم فقط د لفظ دی فقط د چا دی لفظ دی او زنو خلکو دا ویلو لکه قران مجید فقط نوم د لفظ دی ځکه چې تعریف تاو کو چې المنزل علی نو منزل علی رسول معنا د لفظ دی ها المکتوب فی المصائب نو مکتوب څه شی دی لفظ المنقول عنه نو څه شی دی د دین معلومیږي چې قران مجید نوم د چا دی لفظ دی فقط یا قران مجید کې دی بلسان عربی مبین دا په کومه جبه عربي کم نه الفاظ دي کمانا ده وای څه شي دي الفاظ نو لکه دې نه معلومیږي چې دا قران مجید نوم د چا دی الله پس فقط ته تلفظ بل ډلراله وینره قران مجید کې خودي چې انه لفی زبرل اولین قران مجید په خوانو کتابونو کې وو نو په تورات کې نو عربي و انجیل کې نو عربي و او ټول قران په کې او د قران معنا او مقصد په کې کنه د قران مسله په کې کنه انه لفی زبر الاولین د قران په کې سو معنا او مقصد نو معلومیږي دا چې دا قران مجید نوم د معنا دی نوم د لفظ علاوه لا دا وایو چې امام ابو حنیفه یو مولا تیر شوی دی او هغه دا خبره هم کړې و چې که یو سړی خو ال عربي ورزي خو قاری دی کوله خو دې چې کم دنو چې تلاوت کوي نو بیا ذهن بل طرف ته ځي نو خیر دی د دې په فارسی کې مونږ کوي یعنی په عربی نه علاوه په بل ژبه کې مونږ کوي دینه معلومیږي چې قران مجید نوم د لفظ نه دی امام ابو حنیفه ولې وړو کې مولاره اج دا خبره کوي چې لکه دا عرب سره د دین چې په عربی یو سړی قادر دی عربي ولا خص کیږي ورزي نو بیا مغوي په فارسی کې مستدي جایز دی په پښتو کې مستدي جایز دی نو خو دینه معلومیږي چې دا قران نوم د لفظ نه دی پوه شوي دی راغې او ارادي جوړه کو دا شته دلایل دی هم شو دا مې هم منلو چې قران نوم د لفظ دی او امام بونی پر دلایل مې هم منل چې قران مجید نوم د معنا دی نوم د نظم دی هم د چا دی اوم د نظم نه اوم د چاره معنا دی د نظم هم دی او د معنا هم دی دا نه چې صرف د نظم دی او معنا مهجوره په طریق ده دې ته اړوجته نشته او دام نه چې صرف نوم د چاره د معنا دی او لپس ته د سره نشته حاجت نشته صحیح ده کنه اوم د نظم دی اوم د چا دی معنا دی مطلب دا دی که یو سړی لا توجه یو سړی لا معنا د قران مجید نو ورزي او تلاوت کوي دله هم خدای ثواب ور کوي صحیح ده کنه دله هم خدای ثواب کوي ثواب ور کوي او چې معنا وسره لا ذکر وا وا بیا دا سنه تشه شان نو اسم للنظم فقط لکه چې دا خبره معلومیږي ته تعریف د قران مجید نه بل انزال والکتابه والنقل ولا ادم نه دا شان نو اسم للمعنى فقط چې دا صرف نوم د چاره کما یتوهم من تجویز ابي حنیفه لکه چې دا خیال ترازی د جواز ورکول د امام ابو حنیفه رحم الله نه للقراءه الفارسيه في الصلاه مع القدره على النظم العربي سره د قدرت نه په نظم عربي باندې امام صاحب چې دا خبره کړې چې پارسای کې مونږ کیږي اول خبره خدا دا چې دین امام صاحب رجوع کړی دا امام صاحب دین څه کړی دا رجوع کړی دا اول وخت دا ویلو خو بیا ته نه څه کړی و رجوع کړی دا نو دا مفتابی خبره نه ده خو سفار اغلی دي چې امام صاحب رجا الی قول صاحبه امام صاحب قول صاحبینو ته څه کړی دا رجوع کړی دا نو دا خبره چې کمندنو مفتابی خو نه ده خو چې امام سه په سوخ کې کړی و دا ولې کړی و امام امامو امام سیب امام سیبو هغه مستغرق په بحر التوحید او په بحر المشاهده و صحیح ده کنه یو توحید دی چې پاغي باندې چې کمدنو هندو مسلمان شي دویم توحید دی چې پاغي باندې مسلمان مسلمان شي دریم توحید دی چې پاغي باندې مسلمان محبوب شي او دې چې کمونو ورګټ شي په بحر المشاهده په بحر او دریاب د مشاهده کې بل بیا یو دی یو الله بیا بل سوکو نه خبره باندې پوښي دا دې چې دا د توحید یادې دا د دریم قسم توحید یادې ښا د هندو د مسلمانې دوه توحید نه یادې چې امام صاحب غرق په بحر توحید کې بهرحال لږ غونټه کې خوښ کړي امام صاحب داسې سړیو چې هغه چې کمندنو د الله او د ځان په منځ کې بل څوک حایل نه مانو حتی چې نظم عربي هم حایل نه مانو نو خبره پوه نه شوې امام صاحب د الله او د خپل مینس کې څوک حایل او پرده نه منله تر دې چې امام صاحب وي چې کته چې د مستس شي ودرېږي او ته دا قران مجید وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د دې سواجع ته ګوري فواصل ته ګوري او بیا چې کمندونو د قران مجید هغه چلن ته ګوري ربط ته ګوري خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه دې آیاتونو ته ګوري د دې چلن ته ګوري او استاد دې عربی کې د عربی شي او الله د نس شي تیر شي نو می وای د عربي چې الله پیریږي نو د عربي مو وای خیر د پارسی وای خو چې خدای د نه یرو امام صاحب د دی وجه دا ویلو خبره باندې پوښتنه لکه پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی و فرمایل پیس مولاو اغله وسړې جمعې موز لراتو ا سړې جولاو سو جولاو ناغه به چې راتر جمعې موز نه هفته کې وزن لا پټکې خپل جوړ کو مولای صاحب لا نو د جمعې د موږ نمک کې براغه استاد یې لولې کو چې دا پټکې به استاد جمعې پر څه کی وای خپل پټکې ولا جوړ کو یو پیر د چلو چې دغه بیمارو او جولا کاکا هفته کې سو بیمارو او د جمعې پر څه هفته کې پټکې جوړ کړي نو او جمعې موږ لتلې نشي وسل ته پټکې وړل غواړي څوړ غواړي پټکې وړل غواړي نو جمعې موږ لاله نه بل جمعه ځان سره دوه پټ کې وړل یو د تیر جمعې قضا صحیح ده کنه ایو د دیوی جمعې دوه پټ کې ځان سره وړل امام صاحب مولای صاحب ته وی په تیر جمعه غیر حاضر وی نه وی راغله ولی هغه ورته وی چې صفه خبردارا چې زه په هفته کې بیمارو ما پټکې نه جوړ کړم ما چې زه راځم نو ته وای چې پټکې نه راوړې انو ما وی چې دی جمعه می دوه راوړي دي دی جمعه می سره راوړي دي دوه راوړي دي استاد یو ته خط پټ کې وجه نه راغله وی او ویرازه زر اعظم ورېګا استاد دې لړ کینچی راوړه او پټکې خس خس کو پټکې سکو خس خس کو هغه زمیدار کاکا ته وی یا زمیدار کاکا چې کم پټکې زما او ستا په مینس کې حایل واقع کیږي هغه پټکې بشلو چې کم پټکې وي زما او تاسو مینس کې څه واقع کیږي حایل واقع کی هغه پټکې وسه کو شلو امام سی وی هغه پټکې بشلو چې کم زمونږ او د الله په منځ کې څه واقع کیږي حایل واقع کی دا په هغه وخت کې ویلو رستو دغه وا انما هو لعذر حکمی وهو ان حالت الصلاه حالت المناجات منز حالت چې دا حالت د مناجات ته د الله تعالی سره و نظم العربي معجز بلیغ نظم عربي معجز دی بلیغ دی فلعله لا يقدر عليه کې دې چې وسبني او لانه ان اشتغل بالعربي یار دی وجنه کده مشتغل په عربی شي نو ينتقل الذهن منه الى حسن البلاغه والبراعه منتقل بشي ذهن چې کمونه حسن د بلاغت او براعت او کمال ته قاری صاحب چې کوم الحمدلله رب العالمین ابو چې خو نو شو کو نو شو را پر ویل شو کو نو شو او قلقله شو کو نو شو اخفاء شو کو نو شو او دغه چې کوم نو حروف مفخم مفخم ویل شو کو مخفف ویل شو څنګه چالو شو څنګه نو شو او په دې کې او ساده مولا مخ کې کاغه وی الحمدلله رب العالمین الرحمن اب اړدی ته فکر نه چې را پر را لا کرا ډکر لا د دې ساده مولا د موز دغه قاری صاحب نډیر خو و په باطن په اعتبار ولم يخلص الحضور مع الله تعالی بل يكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالی دا نظم بردو د الله په منځ کې شي پرده شي وکانه ابو حنیفه رحمه الله مستغرقا فی بحر التوحید والمشاهده دغه غرقو په بار د توحید او د مشاهده کې لا التفت الا الى الذات هغه صرف الله ته توجه او بل چاته د سره توجه کول نه فلا تعن عليه هغه باندې سه اعتراض نشته فی انه کیف یجوز القراءه عشق چې کمونو قوانین نه لري